د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لټیرا انتظار زو د خدای د رحمت غیتا د دنیا لستړی خارا د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لټیرا انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار د بلتون شپه سبا کېږي د بلال په خو غزانا د بلال په خو غزانا د بلتون شپه سبا کېږي د بلال په خو غزانا د بلال په خو زانا ټول زانو نکړې سنگار زو د خدای د رحمت غیتا ټول زانو نکړې سنگار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار دنیا لستړي خارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار لمبې مړې اسویلې پس کړه ری بار غیار دی بولی ری بار غیار اسوی لباس کړه ری بارا غیار دی بولی ری بارا غیار دی بولی ای د سویز را انګارا زو د خدای د رحمت غیتا ای د سویز را انګارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لټیرا انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لټیرا انتظار نابلدی مل مستیاتا نالی دلیو کور بنوتا نالی دلیو کور بنوتا نابل دی ملمستیا تا نالی دلیو کور بنو تا نالی دلیو کور بنو تا نشه خمار خمارا زو د خدای د رحمت غیتا زو نشه خمار خمارا زو د خدای د رحمت غیتا فصل ډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا فصل ډیر انتظار د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیکتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیکتا پس لډیر انتظار ته خبرې چې دا چاپ نامویني در نڅاسي نامویني در نڅاسي ته خبرې چې د چپ نامویني در نڅاسي نامویني در نڅاسي ای خفا نشی پر هرا زو د خدای د رحمت غیتا ای خفا نشی پر هرا زو د خدای د رحمت غیتا پس لټیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لټیر انتظار د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیکتا پس لټیر انتظار زو د خدای د رحمت غیکتا پس لټیر انتظار موټر بم پری صعقدا تارزیان د نیل سپیدی تارزیان د نیل سپیدی موټر بم پری سائقه دا تارو ځان د نیل سپیدی تارو ځان د نیل سپیدی په فرعون دی گزارا زو د خدای د رحمت غیتا په فرعون دی گزارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار حیدری سینا د یخا په شراب د وصال شاه په شراب د وصال شاه آمین حیدری سینا دیخا په شراب د وصال شا په شراب د وصال شا مونږ په لوی خدای باندې سپاره زو د خدای د رحمت غیږ ته مونږ په لوی خدای باندې سپاره راځو د خدای د رحمت غیږتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیږتا پس لډیر انتظار د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیږتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا د دنیا لستړی خارا زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر انتظار زو د خدای د رحمت غیتا پس لډیر